النفر مدنی دی او په دې کې هم درې آیاتونه دي ها دا مدنی صورت ده سورۃ النفر په دې کې هم درې آیاتونه دي ها او صحیح مسلم کې دي چې دا د قران کریم اخرنې صورت ده ها او اخرینه اخرنی آیاتونه دي صحیح مسلم کې د ابن عباس پر روایت سره ابن عباس د روایت دغه دی او دا وایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا سورۃ لوستو نو صحابه ډېر خوشاله شو چاوي د مکی د فتح خبر راغلی چاوي څه چاوي څه حضرت عباس چې کړي په جړا شو نبی علیہ السلام ورته ویل جاري یا رسول الله زه خو دې صورت باندې دا پوه شم چې ستار وځي دیږي الله تعالی د مرګ خبر مونږ دراته ان چې کله پیغمبر علیه السلام ورته یې او صدا صحیح وای حضرت عباس نه دغه حضرت عباس دغه وخت دغه شکرو د ابن عباس نه روایت ده اذا جاء نصر الله اذا جاء نصر الله ان دا سوره النصر د دې سوره توبه نه پس نازل شوه په حالت جمعي کې 110 نمبر سوره د قران کریم دی 100 112 نمبر سوره او 110 او په حالت نزول کې دا 113 نمبر سورۃ قرآن دی ښا رب دې ما قبل سره سره په ما قبل کې بیان د ذکر د مقاطعي او او د سوال او په دې کې ذکر د نصر الله د امداد د الله تعالی دی چې دا الله تعالی امداد دا غي ذکر کوي موضوع ته دا بیان د قرب اجر النبی او دا